د دنیا د زندگی عارضی زندگی ده یو ورځ به مرګ راځي هر انسان له ځکه مرګ دا یو داسې حقیقت دی چې دا به هر هغه انسان له راځي دین یو انسان هم بچ کېدی نشي نو انسان دله په کار دی چې د مرګ نه مخکې مخکې توبه وباسي خالصه توبه وباسي چې د د ګناهونو نه پاک شي او چې کله د عالم عقبا ته ځي اخرت طرف ته ځي د مرګ نه بعد چې کوم سفر شروع کیږي رښتینه توبه نو انسان کدن ګناهونه شوي د دینه د صفا کېدو او د ګناهونو د معافی لار هغه توبه ده انسان دې خالصه توبه وباسي الله جل جلاله ته او توبه نه ټکول دا نه دي پکار د انسان دا خیالي چې زبکله د شپېتو کالو شم یا زما عمر اویا کاله شي زه به بیا توبه وباسم خو دا مرګ اچانک څیز دی اچانک راشي او انسان ته بیا موقع ملو نشي داسې بعضې خلکو دا سوچي چې واده وکړم بیا به توبه وباسم یا دا کار وشي یا هغه کار وشي توبه به وباسم خو بعضې اوقات انسان ته هغه موقع بیا ملو نشي مرګ د هغه کوم چې واه انسان ټاکلی توبه د پر هغه نه مخکې راشي نو توبه لټ کول نه وکړ توبه دا وستل پکاري او فورا وستل پکاري بیا چې کوم انسان توبه وباسي دغه انسان ګناهونه الله جل جلاله معاف کړي او الله جل جلاله داسې انسان سره محبت کوي الله تعالی قرآن عظیم شان کې فرمایي ان الله يحب التوابين بشک الله تعالی توبه کوونکو خلکو سره محبت کوي بیا انسان به مایوسه کیږي نه چېره مان خو ډېر زیات ګناهونه شوي دي زما دا ګناهونه به ګنې معاف نه شي زما نه خو غټ غټ ګناهونه شوي زما دا ګناهونه به ګنې معاف نه شي د الله تعالی د رحمت نه به څوک مایوس کیږي نه ځکه د الله تعالی رحمت دا د هر سیز نه زیات دی د الله جل جلاله رحمت انتهایی زیات دی د هر سیز نه د الله تعالی رحمت زیات دی به انتها د الله جل جلاله د رحمت انتها نشته به انتها رحمت ده نو انسان به مایوس کیږي نه د الله تعالی د رحمت نه بنی اسرائیل کې یو قاتل یو کم سل کسان وی قتل کړیو انسانان بیا د اراده وکړه چې زه توبه وباسم نو دغه قاتل د تپوسو کو چې په مخ د ځمکه به داسې څوک اټ عالم نه وي چې زه هغه له ورشم او هغه نه یې تپوس وکړم نو چا ورته ویل چې فلانې علاقه کې یو راهب دی هغه له ورشه هغه له وره به ورته ویل چې ما خو یو کم سل کسان قتل کړي او زه اوس توبه وباسم نو زما توبه به قبول شي نو هغه ورته ویل چې ستا توبه خو نه قبليږي دغه راهب قتل کو نو سل کسان دا د د لاس نه قتل شو بیا دې بیا خپېمانه شو بیا ویل چې را توبه وباسم بیا ته پوسو کو چې داسې غټ عالم خو بني په مخ د ځمکه چې زه هغه نه ته پوسو کوم ته ته ویلی شي چې فلانکې علاقه کې یو عالم دی هغه له ورشي ته هغه عالم له ورغو هغه نه تپوس وکړو چېره ما نه خو سل قتلونه شوي او زه اوس توبه وباسم آیا زما توبه به قبوله شي هغه ورته لا اوس ستا توبه قبلېږي او ته لاړ شه فلانکې علاقې له هلته څه خلک دي هغوی د الله عبادت کوي هغوی سره عبادت کوه او توبه وباسه ستا توبه به قبول شي خو دغه علاقې ته بیا مه راځه دی روان شو کله چې نیمه لارې ته ورسېدو نیمه لار کې دی وفات شو اوس د رحمت فرشتې هم راغې او د عذاب فرشتې هم راغې د رحمت فرشتو دا ویل چې د د د روح به مونږ وړو ځکه چې د توبې اراده کړې و توبې وستو د پاره د روان د عذاب فرشتو ویل چې نه دا قاتل دی او د د روح به مونږ وړو نو دغه وخت کې د دوی منځ کې اختلاف او نزاع راغی نو د دې اختلاف ختمولو لپاره بیا یو فرشته راغه د انسان شکل کې د انسان شکل کې یو فرشته راغه دا فرشته د دوی منس کې هغه اصلاح را وستل وختل نو دې فرشته دا فیصله وکړه چې کدا سړی هغه علاقې ته نږدې وي چې کوم علاقې ته دی روانو توبې لپاره نو د رحمت فرشتي دې ته د روح یوسي او که چرته دې دغه علاقې ته نږدې وي د کمې نه چې دی روانو د د ګناه علاقې نه چرته چې د قتلونه کړي وو نو بیا دې د عذاب فرشتي ته د روح دا یوسي هغه چې هغوی ځمکه وکته ځمکه یې پیمایش کړه نو دا سړی دا هغه علاقې ته نږدې و کومې علاقې ته چې دی روان و چرته چې د توبې ویستلو اراده کړې وه نو دا د الله جل جلاله رحمت چې متوجه شو ورته د الله جل جلاله رحمت دا انتهایی زیات دی او د الله جل جلاله د رحمت نه به څوک مایوس کیږي نه